یعنی نظام حکومت دی نظام ریاست دی نظام د کور دی نظام د بیت دی د معاملات د اخلاقیات کاروبار لین دین دا ټول په دې صورت کې تقریبا داسې اړخ نه دی پاتې سوی چې هغه دی نه ذکر سوی شاز نادر کې څه حصہ پاتې وي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده ان په دا عنوان کې اول مؤمنانو ته دغه دغه عنوان سره مؤمنان ته دا تعلیم او تربیت چې تاسو ټول انسانان یو خاندان یاست یوه کورنۍ یاست چې یاست یوه یو خاندان او یو کورنۍ د یو پلار نه تاسو پیدا سوي یاست دغه وحدت د مخلوق منه چې دا ستاسو هغه اصل مبدا او هغه اصل منبع یو ده او رب مو یو دی دین مو یو دی د دغه وحدات او تقاضا دا ده چې تاسو خپل اجتماعي ژوندۍ هم د یو واحد قانون تحت تیر کړئ او یو شا پر امن معاشره وي د محبت او د هم دردی معاشره وي ته دغه خبرو دغه تقاضا د پر یتیم به څه نه کوي ظلم نه کوي دا ستا ورور دی په هر اعتبار دی ورور دی کې نسب د لحاظ راواخي هم ورور دی دی کې د دین د لحاظ راواخي نو هم ورور دی دی او کې په دغه اعتبار راواخي چې تاسو ټول د یو رب بندگان یاست نو هم د دې تقاضا کوي چې تاسو له غسره احسان او شیګړی وکي ځکه عنوان هم ډیر شایسته عنوان په دغه وجه باندې یو وخت یو قافله رال رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډیر در په در خلګو دا سیده بدنونه نیم ښکارا او نیم پټ یعنی د غربت او د مسکنت نه پیغمبر علیه السلام د مخ ته چیرې بدله په منبر وختی پس تقریر شروع کړي او دغه آیات ورته وای د دغه سورې نساء ابتدا صحابه ته ترغیب ولور کی ولدا داسې مفلوک الحال او داسې در پدر خلق او د ماشام غنلې باید دې پر حال باندې مر رحم وسرو کو بیا ډېر څشتوي شاند ول وسول کپڑے هم ول خوراکي هم ول چا په شیر راوړلې تا ډېر لوی ډېر لوی امداد یا الناس ټول انسانان ته خطاب دی فقط یوازې چاته نه دی ولې دغه خبره چې دا کم را روان دی رب د ګردو یو دی یوازې د چا نه دی د مؤمنانو نه دی د خود پر عالم رب دی د پر انسانانو رب دی او په نسبی رشتہ باندې ټول انسانان سره تړلي دغه نسبی رشتې تقاضا دا ده چې تاسو به د یو رب څخه کوي عبادت ځکه چې هغه ستاسو پلار هغه ستاسو چې اصل منبع د هغه خالق څوک دی دا ستاسو دغه رب د غرب دی کړ او د غره کوم عنوانات مخکې هم تیر شوی دي الله جل جلاله بنده آماده کوي دلیل ورته وایي او حجت او استدلال ورته پیښوي په ډنډن نه بلکې استحقاق ثابتوي چې زه دغه څخه تاسو څخه غواړم چې تاسو ما رب وک زما عبادت وک ځکه خو زه تاسو رب ما ما تاسو پیدا کړی یاست ما دغه احسان پر توی کړی دغه احسان تقاضا ده چاله د عبادت ان اعبدوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده تقوا چون کې دګر د قران تاسو ته اندازه ده اوسې وایس ستارو ما شام چې د تمام دین خلاصه د آیت چې سړی چې شي متقی جوړ شي اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایه الناس عبدو ربکم الذی خلقکم خو هغه عنوان دی هغه عنوان دی استدلال من نفس واحده د یو انسان د یو نفس سره پیدا شوی است دغه قران پر دا ناطق دی چې د حضرت حوا ګویا پیدایش هم له چا سره سوی د حضرت آدم علی السلام سره سوی دی البته د هغه کیفیت څنګه دی د بخاری په متعدد روایت کې راځي د نورو حدیثو کتابو کې هم دا روایت راځي چې حضرت حوا دا د حضرت آدم علیه السلام څخه پیدا سو او بیا خاص د چپا پښتۍ څخه پیدا سو د چا سره پښتۍ هغه هم چې چپا نو ځکه په حدیث کې راځي پیغمبر اسلام اسلام فرمای ناری نو شوای وای د دغه شجی فطرت دغه شي کج دی دغه کوژ دی نو په دغه طرح د کژوالي په حالت کار جنې واخی او که د کوشیدو د د سمیدو کوشش کوي نو بیا خو به خراب سیماته بس څه به وس مایتیش نو لغت ماته دلی څه شته یا کسر هو طلاق نو بیا به طلاق ورکړي نو گزاره کوي لږ څه کوي لږ گزاره کوي دا دغه کژه کژه د بیا فطرت دغه کوش په پښتو پوهیږ کنه یو امام رازی رحمت الله علیه په دې باب کې د ټول مفسرینو بالکل دغه صحیح روایتو برعکس خبره کوي هغه دا نه مني هغه د دین انکار کړی چې حضرت حوا د حضرت آدم علی السلام د پښتۍ څخه پیدا شوه البته د دې استدلال هم د بخاری یو روایت چې پاغه کې راځي هغه کې داس راغلي دي چې شزه داسې دلکه چپه پښتۍ د دغه حدیث اصل بللی دا نور احادیث هغه پر هغه حمل کړي دوی په خبره ګر سر خلاصو چې یعنی دوی دا وایي چې دا د پښتې څخه پیدا شوی نه ده خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې د اخلاق او د عادت په اعتبار تشبیه ورکړ د چاس د پښتې څخه لکه یو روایت په بخاری کې سته یو روایت داسې روایت باز سته بخاری کې یو روایت سته چې داسې دلکه چپا پښتې لہذا دی دغه نه تسلیموي چې دا البته دا به خود تسلیموي لیکن دی بیا دا دی کې هم دی دیم پاته دی دام نه محقق کولای دا مسله چې دا غسخه پیدا شوی ده نو څنګه پیدا شوی ده لکه مزه پیدا شوی ده د بدن د کومه حصے راجلا شوی ده کیفیت د دام نه سوی ولې وی ځکه دا معاملې د چا نه ده دلته خو نو عقل نه چلی چې امام رازي خپل علمی کلام پکې وزغلی یا منطق پکې وزغلی یا فلسفه ورته حیران خو دی لیکن جمهور علما دا وایي چې د ضرورت نشته پیغمبر اسلام تو سلام هغه حدیث هم په خپل ځای صحیح دی چې تخلیق د پښتې سره سوی دغه خپل په ځای صحیح دی چې تشبیه هم د چا سره د پښتې سره ده یعنی دا خو دغه حدیث مطلب هم دغه دی چې هغه حدیث کې دا اوس ما درته ول چې د شي سره څه خپل گزاره سره کوي د شپې په خپل ځای ده لهدا امام رازي رحمت الله علیه د لوړ علم باوجود کله کله داس ناوله د پوچ خبره وکړي چې بیخه د شان سره ناوړی کړي ډیر زوی کې دای کله کله دا تر چم کوي دا چم کوي دی نو صحیح خبره دا یاد چې دا څنګه پیدا سول د نوز ملایان دي الکه دا زموږ وظیفه نه ده دا زموږ ذمہ داری نه ده چې اوس نو موږ دا ټول کیفیت ما با چکو خامخا از دکو چې نو دای څنګه ځینې راجلا کړل راجلا کړل دغه قادر مطلق ځینې راجلا کړل چې دا بابا دا مې لخچ دوته جوړ کړي چې دغه جوړول نو دا راجلا کړل وای نو دای نو خوشې دی دا په باز مفسرین بیا چې شي اندي وځي بیا په زړه په بابا آدم خوش شو چې ول دی ونه نو خوشې دی چې دا پښته دین را جلا کول بل بیا تعویل ول وکي ول دا وای دا چې لږ غنودګی رااله دې خوب راځه راغې سترګې پټ شولې کراله کغه نه ډاکټر چې چاته څه شول نشاور په دغه حالت کې څه ستنه جلال څه ستنه جلال بهرحال هغه رب ته معلوم دی چې څه کیفیت یو خو دون قران ناطق دی چې د حضرت اوا تخلیق له چاس بسویل هغه مل رسول نو نارینه اصل اصل دی کنه نارینه څوک دی په هر حالت یو یو فکر یو عمل ورته محبوب ښکارک پس چا تر مالداری محبوب سو لګه په مالداری پسې لګیاس دلته دل نن شپه دلته پړاو هلته پړاو هلته پلاو لاړ د دنیا په څلور کنجو سره تقسیم سو و ویشل سو ګډ دمزه کې سره راونی ول چاته بزګری محبوب سو هر کسې را بهر کاره ساختن مل آن را در دلش اندا ختن یا رومی وای رومی درته هر چاته یو شوق دنیا یې ونیول د مځکه ډکه سوځي وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثير بیا دغه نفس غي چې شي د هغه جوړه زوج چاته وي جوړه دغه وجخه د زوج لفظ کی ضرورت د چانس د تذکیر او د تانیث نس زوج جوړه ته وي جوړه وې د جوړه پیدا کړل د دې خو ساتي نه تیری دی او دا خو کې د بکور خونو چې مورا نه چړي دی بل تر واجبي کور خورو چې مورا نه یي دی بل در عمل می او خاص کر هغه کسان ته چې هغه یواره دغه سلی دلی اچنی دلی هغه نو هغه نیم ذوق دي ته خو ایمان ناقص دي ته وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء ډیر نارینه او شج د قیامت د نشانې څخه یو دا ده چې عام طور خو بنارینه او شج چې نارینه ډیر لیکن په قیامت کې بیا څه ډیری شج ډیری دا خو عربو هم رب معنا الله معنا چې د یو سخت مشکل په حالت کې به دغه خدای خلکو ته څه کاوي شفیع کاوه ول د خدای رور می دروړی وای کنه وای د خو نو فرمول باندې هم دغی چې مشکل راشي نو بیا څه کوي او دغه خدای پر نامه باندې د خلکو سره امداد او نصرت او تعاون غواړي د دغه خدای پر نامه باندې دفع د شر له ځان سره کوي ول دغه خدای نه دی داشناخته دی ناشناخته خدای نه دی چې پیغمبر ته ته یو عجب خدای در شولې ول دغه خدای چې د سار او ماشام ته په خپل معاشرتي ژوندۍ چې کله د مشکل او د سختي حالات در باندې دل درس نو یو څوک چې یو کار ته یا لې چا سره غشتنه کوي غشتنی کوي تساءلون به والارحام دا رب دی دا شناخته رب دی چې یو بل ته په داسې مراحلو کې چې شي ګرځوي شفیع ګرځوي یا یو مستړی او ستومانی در باندې راس نو له یو چا څخه چې ځان خلاصوي د چا پر نامه د د آزاد په نامه باندې د غرب عبادت وکړي د نه اولاد خدای نه دي چې شي نه پیژني وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او پیریږي ځان بچ کی د نافرمانی د گرفت څخه د اغرب کوم رب اغه الله الذي تساءلون به چې تاسو یو له بل سره غشتنی کوي یو له بل سره طلب کوي یو له بل سره د تعاون غواړي په سخت حالاتو کې به په چا سره په دغه رب سره وتقوا الله الذي تساءلون به وتقوا الله وتقوا وتقوا الارحام ورحم منسوب دی کنه پر کوم ځای عاطف دی په لفظ الله باندې عاطف دی نو په دغه اکثر قراتونه پر دغه باندې راغلي بعضی قراءات متواتره پر دام سره چې ول ارحامه دغه مسله آل ته بیا نو هات ته جوړه سوی چې دی وای چې کله پر یو مجرور باندې هغه هم هغه مجرور چې په حرف جر باندې مجرور چې شی ور باندې عاطف کیږي نو اعاده د حرف جر به ته غواړي اعاده د چا غواړي د هغه د پر دلته مسله پیدا سوی بس پسې اخته دي کني دغه اوس موجوده چې لازم زموږ تاسو مخ ته پروت کم قرات دا چا دی د د نسب دی دی باندې خو څه مشکل نس د عاطف دی پر چا باندې وتقوا الله والارحام د دغه د چشخه د قرابت نه وبېږي د دې قرابت د حقوق نه وبېږي یعنی دا غو حفاظت دا غو څو ځکه خټیر احادیث راغلي دي ډیر خټیر احادیث دي بیا په کتابو کې د حدیثو په خپل تفصيلات در ترازی چې دا سلی رحمی دا قرابت دا رحم دا څنګه شي دا الله ته څونه قدرمن دی او بیا د دغه چې کوم قاطع دی هلته درته تیر سو او یقطعون ما امر الله به ان یوسف هغه کې لږ وضاحت درته تیر سو چې دغه الله جل جلاله اصل دغه ته الله یو تجسد یو شکل ولا ورکړي چاته دغه چاته د قرابت چې موږ تاسو قرابت ورته وای رحم ورته وای دغه ته الله یو جسم ولا ورکړي دا الله ته داسې پر التجا سو په په چغو سو په زارې سو خدای ته اوجړل چې تا دا زه د انسانان تر مابین خو پیدا کړم لیکن دا انسانان بس ما حفاظت نه کوي ما بداس پرې کی لګ په غچی باندې چې ټکران پرې کوي دا به ما داسې پرې کوي الله ورته ته په دې نه راضي چې کوم څوک تا داسې پرې کوي زه به داسې پرې کوم ولو بیا په دا باندې راضي په دا باندې راضي قرابت د قرابت حقوق دغه بیا وروسته لږ تفصیل بیا را روان دی وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين بیا را روان بیا را روان دا دغه د قرابتون ارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دا دغه ارحام څخه وبېری یعنی د ارحام څخه ویره چمن د هغه د هغه حقوقو د ماتول څخه وبېری د هغه د پاماله کول څخه وبېری دا خاندانی سیستم د اسلام یو نمایان صفت دی دا ځکه چې شم درته وای دا په جهان کې نن چې يهودیت او نصرانیت دا خاندانی سیستم ختم کړي دغه مقدسي رښتې په مال کړی څه شي په مال کړل دا يهوديت دي شه دا يهوديت دي دا يهودو نه سراو دنده چې په ټوټل جهان کې دوی لګیا دي چې دغه قرابت او د قرابت رشتي پامال کړي اوس نن په یورپ ته ولاړ سي نن په مغرب ته ولاړ سي بالکل د دغه رشتو هیڅ احترام او تقدس نشته دغه دغه خوشکی نسته لکه د مسلمانانو په معاشره کې چې دا ادیه ده دا مور ده دا پلار دی دا ورور ده ورور دی او دا څوک ده خور ده دا عامه ده دا خاله ده دا په دا الفاظ کې لا څونه لذت او شیرینی ده او واقعیتا هم د اسلام څونه یو شایسته معاشرت وای څوک ده دغه خبره د ارحام دلته تذکره ده دغه وجه سره چې تاسو ګرد په یو رشتہ باندې د چا تړلی یاست د قرابت تړلی یاست ولې نسل ما له یو کم ځای دغه نقطه زده کی دا د نقطه زده کی چې د اسلام کم معاشرتی تصور دی هغه یو خاندانی تصور دی چې شي یو خاندانی تصور دی دغه زده کی دغه زده نن ټوټل جهان بیړه پر دا باندې غر کس خاندانی سیستم ختم شو په یورپ کې دا رشتو تقدس ختم شو دا احترام نست چې دا اجی ده دا بابا دی دا مور ده دا خاله ده دا عمه ده دا پلار دی دا پلانې دی دا پلانې دی دا هیڅ احترام نست خالص یو حیواني زندگی او دغه خاصیت امتیاز د حیوان دی او د دغه خاندانی سیستم محفوظه او برقرار ساتل د دې رشتو تقدس ساتل دغه امتیاز د انساني معاشري دغه پچا کی بس د خرو غونو دغه قدر د خرو دغه ویانو دغه قدر د یو څه زمانہ د اکشنی ته چې شور کړی ته ور کړی چې سره له سو بس بلاره په بل مخصو ابل په بل مخصو څه زمانه ګول بیا هغه کې لګی چې هغه غټ شو ویل شو هغه کرونګي هغه بیا انګي چې هغه شو سبا بیا په خپل مورم ګورچ په دې کې دا کوونه کې نه ده کنه دا غو واجیه ده کنه کیږي نه کی دا خدای نه کیږي دا خو حیواني سیستم دی نن خو اوس د دې هغه چې ځان ته څه پوهان وای هغه پر واویلای په دا اوس موجوده روان حالت کې ډیر سخت پریشان دي پر دې باندې اوس مش خاندانی سیستم کس ختم شو بالکل اول ته قانونا چې کله شپاړه سوتل اسکان ته الک ورسېدی بیا خو بالکل قانونا پلار امور بالکل هیڅ هم نه سورته ویل دالک اوس هم په دا روان حالت کې د کشنیشنی الخان یا دا انجونی چې په دا کالجو په دا سکولو کې د سکولو کې د لاین د هر یو سر د ثانې د فلسو نمبر ورسره دا هر یو بقاعده ورکی حکومت کمازی پلار په کور کې چپلاخه د سرک چپلاخه نس یا مور چپلاخه د سرک کړل نو بیا بس فورا په دغه دغه نمبر ټلیفون بس هغه فورا ټلیفون ما ځلک په کور کې به شي خو به بیا ټلیفون کې بیا پولیس راځي بیا ما مور پلار لاس تړلی بوج چې دا الک ته خوشک کړي دا د دوی معاشرت نو چې یو الک په داسې ماحول کې رالوي او دا د فحشیو د بهایي ماحول نو هغه بیا به نو لاولې ورځې دنده بیا زنا نه کوي بیا خو لا هغه اول ورځې چې بیا د دنیا چې د د خواهشات څه ولو دی به هغه کوي معاشره تباس ولا انت دا تقدس ترشتو نس دا نس چې د پلا خدمت وکړه دا ګرځ تصور نس د مور خدمت دا تصور نس دا د هغه انسانیت چې مشتري شي دا د هغه انسانیت چې مشتري شي دی د دې بیړه خو غرق سه دوی پر اسلام باندې حسد کیږي چې د اسلام د خپل سیستم ولی برقرار ساتلی په اسلام کې دا احترام د دې رښتو د دې علایقو دا ولی ته اوس پوری موجود ما بل ورځم درته ویلې چې اسلام کې موږ غسمن سری سي نو موږ ملکک زموږ چې سپین سری سي نو څه شي ملکس یعنی بادشاہ شي خو سپین سری ناس ته کنه خاصه درون پړنه پر سر دی کړ قران یې علی ورته اوارت ها مسلم پر پر مسلم ورته هوار چې چپلکې ورته پرتی دي بدنۍ ورته پرته ده دا لوی وجدي تسبیح دی به دا اړي کوچنی ډنډه ورته پرته ده په ګرد د کور بچی کوي نو تقدس احترام خو دغه د حقوق بشر حقوق نسوان خو دغه د دې غچ له دندې ولوېدل هغه بیا کس هغه په دا روټو کړ چې بیا بخا دا سی بد بس بد حالي چې یو الله په خبر دی دې بچا حالي بس دا د دې بشر الله وی دنه دا يهودي او په دې پسې ته شپام کړي ما خپل جستجو وکړ چې بل دا خبرې پسې واخ یعنی دغه د انسان امتیاز دغه د انساني رشتو د تقدس په مالي اصل مجرمان دا يهودي دا يهودو دا سیستم په دنیا راځي چې دغه ټول تعلیمات يهود دا ټول سازش د عالمی سازش د يهودو کړي دا يهود ولې دی خو د دنیا د سرمایه انتهایی حرس عبادت کوي د پیسو دا په دنیا کې دا غټ غټ هوټلان نه دي چیرې په دنیا کې دا غټ غټ هوټلان اکثره سرمایه دا هوټلان دي يهود اویا اتیا فیصد په جهان کې سرمایه دوی پلاس او د دې هوټلانو کاروبارو دنده پچیش چلی پر زنا چلی دا ټوټل دا غټ غټ هوټلان نه دي چې په یو شپه باندې د یوې کمرې لزر هم خدا پاکستان کې مستا شپږ زره هم اته زره هم یوې شپې د یوې کمرې کرایه ده دا دنده پر دا باندې دا د هوټل هغه عامه کمره دغه قدر یو بشیره ده یو پلنګ دی په پروت به نور بنو توې څوې کړ وبل عام او ساده هوټل کې هم دغه د هغه کرایه 200 یا 2500 د دغه د یوې کمرې غاته زره او لزره وجه چشته نو دلته بوتل همستا او دلته د زنا هغه تمام اسباب هم باقاعده نمبران باقاعده نمبران تصویرونه یہ چشم دید واقعات ہے یار مشاہدات ہے جاؤ پھرو دنیا میں فنزرو کل سیرو فی الارض په هغه هوټل کې باقاعده یو ګیلری وی هغه کې د خدای تعالی د تصویرونه دي د دې زنانو تصویرونه دي بیا هغه ته لاندې د هرې وی هغه قیمت هم لیکلی چې دغه نمبر دغه په دونه قیمت دغه د شپې دومره ده او استعمال شده او غیر استعمال شده د دې هم فرقونه دي قیمتونه دي چې دا ودونی دا وټلواله باقاعده د خدای ترابط په زورګونو یا په سونو د دونه د دغه قسم انجونو سره تعلقات دا خپل دلالان لري بقاعده خپل دلالان لري لاله تاسو به دا سر خلاص کړئ چې کفر په کم شکلو را روان دی او دا د اسلام د ریشو کښلو د پاره څه پلانینګونه کوي د خور روان دي انجیوز په شکل ویني کنه دا خو دغه دنده ده دا د انجیوز په شکل چې کم دنده ده دغه دغه پروګرام دی دا څنګه دي چې موږ بوجو یا موږ تند داسې دي چې بچی نه کړی دي بیا را مې کړی چې لاغت رب سي ګرځیدل دي چې یار دا خلک ډیر بوجي تیجی دي کنه دا سینه دا اصل پروګرام دا دا با قاعده بیا خپل دلالان هم لري خپل چیش لري دلالان هم لري دغه نو بیا دلالان هم اکثره دغه وي چې دا اوس نو خپل دندې ولیدل دا بیا څه کوي چې خپل دندې ولوي دا بیا دا دلالي کوي هوټل والا با قاعده دغو ته دغه دلالانو زنانو ته خپل تنخواهي پیسې ورکړي هغه بیا دغه دي چې د سکولانو کالجان چې چیرې انجونې دي د هغو سره رابطې باقاعده له ځان سره په خې ګراکانې کې ریزروې کې چې جګلاله ریزروې کې په پښتو ځما پښتو پیژ مطلب داغه سر پته مته او معاملہ ګرد واخ چې په کوم ورځ مطلب ما وغشتلې بس ته به حاضر هغه نو بیا داغه سپین شری دلالي وټل والا هغه تر بیا ته نو هغه بیا هغه انجونی چې څه وي هغه کم نمبر کم ماډل او هغه د بن اسرائیل غوانه وکنه کار به پسوي او کبه وبو فرانسه تلی او کبه استعمال شده به که غیر استعمال شده د کوم عمر والا هغه په دې پورې اړه لري چې په هوټل کې وسیږي څوک نه دا سیو دا د ډیر خرو پیسو والو د پلار د غزي آرام ور پاته سیو هغه خو نیوی په وښ په باندې نو هغه علاق د شراب کې ډیر مرتبه دي د دې مختلف اقسام دي بعضي بیا ډیر ګران دي رجستر کې راته نیول چې دا اوس څه وای نن بیا په کوم خوا شروع دي دا هغه ولا رحم باندې شروع ما رحم شروع ارحام باندې شروع مرحم نو دا سلسله بخیر بیان والا بوتل دی بس بالکل تازه نوې دغه انجلی دا نو بس دغه شپه په دا کمره کې تیر کړل په دغه ورځې به نو چې باندې چشتنی واخستې دا غیغه لایده دي دا غیغه دا غیغه لایده دي هغه خو جلاک سر په هغه باندې هم بیا د هوټل والا خپل تلش ټیکس لري چې ستا په ستا په دا کاروبار کې دونه حصہ بیا ازمان یو پنځمه یو شپږمه یا لسمه بیا پرغه مخ ټیکس مخ حکومت بیا دغه هوټلان زموږ په ملک هم نه موجود دی به د حکومت سره د نن یو اګریمنت کړی یو معاهده وی پولیس ملیس والا سره چې دی موږ چافه نه وي د ملکو کې لکه زموږ هغه دوی خو موږ سره د دې ډیر ضرورت نه وي خو بهرحال لازم ملکو کې بیا پولیس والا سره هم لاین ودین یو څه بیا چاته ورکی پولیس والا ته ورکی چې ته به چاپا نه پراو یا غو ته خپل تلی ورکی د شپې د هغې شپې غجلا معلوم دی د میاشت هغې ورته دا دنده شروع دا وټلانو کاروبار ټول ټوټل پر دغه زنا چلیږي یو شراب دی او دوم څوک دی بس دغه هغه ارکان هغه بنیادی ترکیبی اجزا دغه دي دغه هوټل چې بیا دونه پیسې ګټي دا نو چې په 15 کروڑو په 10 کروڑو په 50 کروڑو په 10 کروڑو باندې یو یو هوټل دی جوړي یو هوټل په داسې خاص ځای کې رانیس دغه هوټلانو دنده ټوټل چې د هغه په دغه دوه شیان چلی او دغه دوه شیان ظاهره ده چې دا د زنا لپاره دون لوی په کثرت باندې دون مال تازه مال فراهم کېدل دا بغیر د دې ممکنه ده چې خاندانی سیستم موجود وي چې خاندانی سیستم مات نسی نو خاندان چې دا د دې ډیره اهمه فلسفه ده چې خاندانی سیستم برقرار وي نو چې خامخا کشر خپل د مشرانو په قبضه کې هغه شپه بل ځای نه سکیرول هغه په خپل مخ باندې چې څه وغشتل په کوم خوا وغشتل دی نه هغه د ورور په کنټرول کې هغه د فلار په کنټرول کې هغه د مور په کنټرول کې هغه خپل د خاندان په کنټرول کې هغه دا ته نه پریږدي دا ته دندې بیا نه شوی کول لہذا دوی پر د ځای باندې اول واره وک چې دا خاندانی سیستم ټول درهم برهم چې مکمل یو حیواني معاشره یو بالکل آزاد معاشره چې دا مال ډیر پیدا شي زموږ کاروبار مخ ته ولاړ شي د خپل چند پیسو د پاره پورا انساني شرف تباہ کړي انساني شرف تباہ کوي کنه دغه د انسان شرف دی کې دای تباہی ده نو خو عین څوک وګرځیدي یو حیوان وګرځید انسان خو په دغه شیانو باندې ممتاز دی لاله ورنه انسان خو هم دغه د آب د خاک سب جوړ شوی او خوراک او شاکي هم دغه دغه مادي تقاضي او وایس یاره دا مادي تقاضي او جسماني او حیواني تقاضي خو انسان کې موجود دي اوس د انسان هم دغه د انسان بنیادی ضرورت دی خپل خواهش پر کول خپل نفسي تقاضا لیکن اسلام هغه ته یو تهذیب ورک یو اصول او قوانین ورک چې دا خو ستاسو ضرورت دی لیکن دین نه لکه پر روډ باندې چې چیرې سر پیدا کړ بس پر هوا ورځه لکه لکه همار چې همار یې چیرې پیدا کړل او څنګه شو کوړته وسو نو چیرې په مخه ورله هلته پسې راوګرځېدی نه نکاح ضرورت شته نه د دیرو ضرورت شته نه د مرکې ضرورت شته نه د مهر ضرورت شته چې چیرې سره پیدا کړه خپل ضرورت یې سره پوره کړي هغه دوري ولاړ هغه دوري ولاړ سپېره څټې نیولې روان کړ ای سر خلاصي دغه ضرورت خو د انسان هم دی لیکن یو تهذیب الله ورور یو شکل ولا ورک یو قانون او دستور ولا ورک چې څومره ته انسان نو ته خو به دا تر چم لګا لګا دی چې کی ټیک د داستا ضرورت دی خو په دا ترتیب په دغه شکل په دغه قوانینو کې بدلنه ضرورت پر کوي خو انسان په دغه را ممتاز دغه رقم خوراک دی نو د خوراک د کوم د انسان ضرورت خوراک د لري حیوان هم لري لیکن د انسان د خوراک یو خاص طریقه یې دغه تر خوراک نو نه کوي چې تل کې په خور کې ورواش نو دې خلور ته ولادي فشار دی او جوړي کې وي جوړي ککن هته ترتیب ولور کې چې سم لاس پرې منځه سم راز په دسترخوان کې نه لا په لاس ګول را واخه د شپ ترتیب باندې دی هم نه چې څوک دی لدی خړې به څوک دی لدی خړې به یې ځکن لاس ته دازې پکې ګټه کړې دی راپورته کړې الګ هي انسان څوک تشت خو دغه شایسته دغه دغه شای انسان به دغه شایسته کیږي چې د سم په ترتیب ورته کشي دي د شمه ګردي مژک سره جوړ شو سره نه چې نه لان شو سره نه دغه بلای ورانو دا د دوړ د دوړ جامې ډکی کن بس نو په ځې سونارې کنه لکه نو نه اخلاص دغه تر ګولا را واخی کن په دوړ جامې جو هغه دایس مژک سره جوړ کړ شو سره نه چې مجک سره دا اسلام یې راوخه په دای ولاس باندې په دوه لاسونه مو راځو دوه لاسو باندې خو وکړ هلګه نو خو انسان شراب دغه شیان دغه امتیازات دي دا خاصیات دي د انساني معاشري الله وې د دې خیال وساتي خاندانی سیستم برقرار ساتل دا د اسلام یو عظیم امتیاز دی د جهان د ادیان او د دغه بلا وخت د شنو چې د مامور نو د تورات او د انجیل تعلیمات هم به عیني دغه د تورات او د انجیل دا د کړ د ادیانو تعلیمات شوی چې د خپل خاندان بیا په خاندان کې داسې مراتب چې د پلار خپل مرتبه ده د ور خپل مرتبه ده د اکاو د خالی او د عمی خپل مرتبه ده د ورورو د وريري خپل مرتبه ده د خورو د خرزه خپل مرتبه ده چې څوره په سيځي د حقدر او واقع هم انسان ته الله ګوره په نعمتو کې شماري چې جعلکم نسبا و صهرا بل څه قرآن کې راځي چې دا زما نعمتونه چې تم په یو خاندان کې پټ پټ کړلې او تم د خیشي د دوستانو په مابین کې پټ کړلې خیشوندی خیشي نه دوستي دا کوم یو لو جماعت دوستانو ماحول سړي لپاره پیدا کی نو د سړي چې څونه په معاشره کې همدرد شناخته او تعلقیان زیات وي نو د مصیبت په وخت کې به د غمره قدر د د معاونین اور د هغه خیر خواهان زیات وي نو به په د باندې به د مشکلات د ژوندۍ دغونه قدر اسانه وقیتن دا خبره ده کنه ټوټل جهان محسوسوي چې یو سړی هیڅوک نه لري دا زړه لا ګرځي ورځ ورته غریب او که مصیبت یو سړی ور باندې راشي دون څوک نه لري چې پر سر باندې لاس ولره تیر اسلام خو یو شایسته د ژوندۍ ور کړی د یو انسان یو لوی درخت سره وابسته کړی پوره د یو درختي شاخ کړی دی د یو دغه نعمتونه دا معاشرتی زندگی ده هغه اصول الله در شي چې د دې به خیال ساتي نو بیا به دغه رشتو تقدس ساتي دغه د اسلام د اسلام د تعلیماتو خاصیات دي دنیا تباس دنیا تباس وتقوا الله الذي تسالون به والارحام د دې ارحام د دغه رشتو د تقدس خیال وساتي او د دغه د ماتې دوسغه او د حقوقو د پاماله دوست ځان بچ کړي ان الله کان علیکم رقیبا یقینا بیشک الله پر تشبنی نگران دی پڅار به وي رقیب معنا خپل په اصل لغت کې د څوک سړی پڅار وي دا غسی په نظر کې چیرې ولاړې چیرې ولاړې چیرې ولاړې چیرې ولاړې دغه ته خو څه ورته وای رقیب ورته وای د پښتو په شاعرانو کې خو په هم دا رقیب ډیر څه سوی دا رقیب دی یو غماز دی دا خونو دوه دی دا رقیب او غماز تذکرہ نو په چا کې هم ستا د پښتنو په اشعار کې هم چې په څاري وي چې په څار الله تاسو په څار وي په نگرانۍ کې یاست چې تاسو څه دنده کوي سم چلیږي واتل یتاما اموالهم چونکی دا یو ډیر اهم حکم دی په دو ګردو احکام کې اشد بیا خاص کر په عرب په معاشره کې کندانو بیخي هیڅ خیال نه ساتل کېدی لدی اوس ډیر ظلم کېدی یعنی تاسو تقریبا چې ورته وګورئ دا زموږ د پښتنو دا بیخي سهارا پښتانه دی بې رحمه خلک دا هم تقریبا اخلاقي دغو ته ورته سیو بس یتیم چې به پاته سو پلار به مړ نو بیا انکاګانو ته پاته سو یا به چات یا به تربرو ته پاتې شو نو چې مټ سیو نو خو اکثر دغه وي اکثر او بیشتر دغه ده چې د خپل خاندان څخه خلک لري کنه او یا به کاګان لري یا به تربرو نه لري کنه نو پلار به یو ډیر لوی جیدادمن کښنی کښنی بچان به پاتې یو یا دوا لونی یا انارینه الکان دا چې به پاتې بس دا قریبان به زمړې تر اوسه د شخ کړي لانو پر دوی به میراث په دوی به تقسیم ورګټ کړي جیداد خود څه کې لونی بیا مولر تقسیم کړل داسې یو ظالمانه رسم موجود ای جهداد خو څه کوي څوک اعلان خو ځکه خو سره روان دي دا حکم کنه چې دغه لونی به هم په چا کې شمارلې په میراث زموږ د پښتنو خو ته د اوسه پورې لا نه ساراو کې دغه تر خبري وي اوس لا څه د علم ډیر سو علما ډیر سو چیغي و ناریب سي ډیر سولې یو څه الحمدلله دا احکام دا شیان یو څه کم سو دا ظلم جبر په خو خبر صدا دراو شو یو بابل ته چې پلانې مرز هغه بولنو چې په مینه پاتې قران ورته وایي زمونږ دا ترکه نه ده دا څوک دي دا ورثه دي دا ترکه او دا ورثه خو به فرق دي ها دا پښتنو دا پچا چا چولیو دا عرب خو بیا یو قدم لان تر اخواتو لمخ دا خو نوم روایتونه دي زموږ رواجونه رسوم ستا زما کونډه ابس نو د کونډه د د کونډه ده نو د د کونډه د د کونډه ده نو د د کونډه ول دی یو راوات کړی ده اوس چیرې بل قبيله تور کی دای د ځان د پزي په دا ځای باندې پرې کړه بلل کوم ځای باندې دا دې بيخي دا فزه نه مې ول دا پښتانه فزه پرې کېدل د زما کونډه په بیرته ځي کن و الله کې ورک ول نو ورې کېدل ته یو چاته ورک چاته ورک څوک سم نه په هغه د خاندان کې بدون سړی نه وو چې دا کونډي میړه کړې وي نو بیا راوخستل یو کښنی الګ ته بخشه ځان زمانه شزبو یو کښنی الګ ته بخشه نو یا هغه د پنځو کالو یا بدا تو کالو بدا راځوانی هغه چې برازوان دا بس پنځه دا رخبونه په خله کې غاښ بل شو نو هغه ورته ویل یا دی هغه به څورته وای دی ورته ویل کړ دې چې ورته کتلې د مسیح په ځای ویش کار کېدی یا وای د زوی په ځای کار کېدی هم دا بغیر سره ورته ویلم چې ادي خو هغه کو کې راسو هغه ولې ما دې ته تک هغه منو دې نو هغه بچ زوجو بیا چې برالوج دوره ولو دا زولا کوه کما تاسو ما د مور په ځای د سپیچریا د هغه بیا پنیکا کې ناسو بل بلا هم پر وکړ نو بیا به د هغه خونو بل بنم را لکه یو ورخه وسوسل الته ژوندۍ ور برباد کړ بیا به نو بن هم پراوستل بیا به نو د هغه بنې چوپړ هم دی وه تمام خدمت منځ به هم وداغه کړ ظلم به پکاو دا ظلم وکنو یا هغه ځاز موږ پښتنو کیو دغه په عربو کیو دغه په عربو کیو ظلم دا ګرته دا رسوم خدای تعالی په مخراک دغه دغه یتیمانی به پاتې چې د د قریبانو کې په پدې کې به د چا قریب مړ شو نو یتیمان به پات دا یتیم چې به وکتل کله کله به داسې حالات پیدا شو چې دا یتیم به مال درلوي دا بیا په بعضي عربو کې دا تراو خاص کر دا د مدینی عرب چې اوس خزره جدا کسان دیو بیا کم سے کم لور تم څه شور کاوه څن څن میراث ور کاوه چې به دې ته وکتلې چې دا لور په لاس کې جیداد یې وسرات چې ور سره دی جیداد ور سره دی نو خو به زړه دا نه غوښت چې دا دغه نجلۍ مو پر بله قبیله ابا څوک واده بل ته یې ورک ولي خو څوک دي چې داد مو د لاسه دي او هلته بیا چې نجلۍ ته وکتل نجلۍ پزه به یې نه وه خوښه هغه به یو تورکۍ کښکۍ راځه شی و نجلۍ رنګ صورت خو به خوند نه ورکاو لیکن پیسو دولت به بیا خوند ورکاو د پیسو د دولت له وجې به نو بل چا ته ورکولی هم نه او دلته به زړه ورته خوش نه چې د دې د معیار مطابق شایسته نه او حسین او جمیل نه نو بیا به نو بادلی خو نه خواستا او نکاح کله په خپل کور په خپل خاندان کې به څه وکړل نکاح خو به کړل خو ست دې د فرش اعمال راوګزو لیکن هغه تور طریقې هغه حقوق د زوجیت څخه به د یو نوم نشان لا هم نه یعنی بس از مازی به په چا کښینول را باندې به کړه د بل سره په نکاح به کښینول لیکن نور حقوق ته چا نه اټ سلوک معاملې د داس نور کوي چې د شذې څخه غوڼو په یو خاص تعلق وي د نه یو محبت وي یو همدردی وي یو رحمت وي یو رافات وي چې قران بل ځای وایي وجعل بینکم چې شهل درځي نو دا معاملات خو نه وي بس د شي په نظر به نه ورته قتل به شي پالتو ګر سر به نږدې لا نه ورتلی دا غریب بل بل امراو ګرځیدل د د سر به هم هیڅ حقوق د زوجیت نه ادا کېدل صرف په دغه د فارش د مال بل تولړ نشي نو به ظلم هم پکوي ناجایز به پکولي وهل ترټل به هم دا بل چې به په نکاح راوستل بل خو به نو غوړه درلوله کنه ګرانه مینه خو نه ملکن هغه غواړي چې به درلول دا غي خدمت به نه ورته دی کاو بل دا غي منځ کړو الله ورته تاسو چې دا بیا کوم نو الله جل جلاله دا رسم ختم لدغه وچ څخه دلته د تعالی به تعالی لفظ نه دی کی راغلی ورسته چې را روان دي کنه کوم ځای کې وین خفتم الله تقسطو فی الیتاما یعنی په ظاهر باندې دا مشکل دی چې د یتاما په باب یعنی دا دومره خبره چې الله په تفریق کړل کم فن کې حکم او دا تفریق کړ یعنی شرط کم یو دی عدم انصاف عدم دا عدل په حق یتاما او دا ګویا شرط سو اجازت د نکاح د عام زنانو سره دا څوک سو د اجازه ده اوس هغه د دې سره د دې څه تعلق دی چې وایي تک وین خفتم الله تقسطو فل یتاما کړ یقینا ډیر مفسرین پر دا کې حیران شي لیکن بعضی مفسرین وبه هغه اصل ځای پیدا چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه وضاحت وکړ چې خبره دا تر دا قران مجید په نظر کې هغه خاص په هغه وخت یو خاص رسم موجود دا هغه رسم کله کم کی دا هغه رسم ته دي اشاره ده دا هغه پر ضد باندې قران مجید هغه اصل الفاظ دا قیود په دغه د فارغ دا اصل نفس الامر قیود نه دي یعنی ګرس د دې لپاره دا شرط نه دی چې د دوه یا د درو یا د څلور شوزو د لپاره نو شرط به دغه دی کم یو دی عدم د عادل په حق کې د چا دی تمام دا مستقل مستقل شرط نه دی لیکن دا قید د هغه وخت د مقتضل حال په وجه باندې ورلیدلی فل وایس فعل لکه ورسته را روان دي کن چې فی حجورکم چې الته واقع او دغه ترا پیش و چې هغه بچندران چې بعد دوی پچا کی وي په نگرانی کې یعنی دا قید علی الاطلاق نه دی دا هغه وخت کې چې دغه پیشه سره کم وخت د هغه ته دی نظر نو خو ځکه دی دغه ظلم کاوه الله ورته ولي چې د دې رنگ نه دی خوښ د دغه بدرنګۍ له وجې د دوی د دغه نه حسن له وجې داسې غلط سلوک ور سره کوي نو خو دغه وجه نو بیا دا مکه وګر چې سره یې ما په نکاح کوي یعنی چې تاسو د دغه یتیمانو انجونو په باب کې څه نه سوي کول د دې حق د زوجیت نه سوي پر کولې په دی وجه چې د چش نه لري حسن نه لري نو بیا ګر سره څه په کوي چې ما الله یې مې کوي لا شي نوري وکړي فلا تنكحوا نو دا مکوي فانكحوا لا شنوريو یعنی دلته اصل جزاء بل ده جزاء کومه ده چې هغه دا رښتې شي وست فلا تن بیا م په نکاح کوي دا یتیمان لار شي څوک نوري پر نکاح بیا وای څوک نوري پر نکاح کوي چې تاسو خوښه هغه شي چې تاسو محبوبي تاسو ته خوندر کې هغه شي چیرې د خوښه ده چیرې د خوندل در کې د کومه خاندانو د کومه قبيله سي کوي دوی ولار شي دوی دوی څو ځانې دوی یو نس چیز نست یوان نست اخو ډرپوک مخلوق کې لګ نه چې ورته ویل خیم تم کړ کدا ډیر بیر یاته لاستانه دا ډیر اند کې مخلوق د پاره یوات د تیار اول ور اشتاټ لکه وځي اول ابتدا لڅو ده لتو ده کنه ځکه عرب وسم دا دی د عرب وسم دا مزاج دی د دوی وسم دا سریواج دی دا یو شي چې بن شرمیږي په مجلس کې چې گفتگو راځي یو بل څه پښتنه کوي نو تا څو دي دا د چې وغه د چاغه یو بیا غته کښته وګوري ځکه معنی کم څوره یم که ستا یوات ماشي دا دوی درې هغه نه شو چک چک کوي اوس ما دوی درې دي که سلوټ الله هک نو بیا دا ما کوي شي دا ما په نکاح کوي نوري وکي او لکه مزه ونس دوی دوی کوي درې درې کوي څلور څلور کوي آنو که بیخه داسی واس بیرندی که واس نو یا واو که دا یو د بیرندوک د بار دا چا بیرندوک د بار رجولیت نه دي تام سوي شه وآتوا اليتامى اموالهم بلدن دا اموال خو به ورک اوس نو ګور یو څه رسوم هم وی رواجونه هم ده اوس بعضی علاقو کې به دا شو لکه خاص دا اوس خزر جدا علاقو چې دا د یتیم مال د یو دم د رول په غوند سترګو د ګرد جهان په مخ کې یو دم خړل دا به ورته څه شو بچکاره کېدی نو یار خلک به ګرد راته وای یار څو ظالم دي کړ یتیمان حق یو خور زموږ معاشره کې کوم دغه نو بیا به پڅ په چل وال خور په چا به خور په چل وال به خور په چل وال نو دا بیا بس یتیم د نوز ما وراره دی را پاته سوې دي کړ یا می دا کار زوی دی نو اوس وې زف عالمنو داغه به یو مستر رماو دیو به ګلاو دونو ډیر جیدات به درلو د دبنو نو خار شي خو یا به شل یا 25 یو ډنګر به درلول کن یا به درې څلور وشي درلولې قرار به راواخ د خپل دوی وش به په هغه ورګړي چې ما ته بس اوس بیش کټ کړی کی کن چې جیم ګټ کړی ها لا دنده وکړه بس مړ اوس په مال سره ګټ دی کنه څونه مم سره ګټ کړ بزې مم ګټ کړی وش مم ګټ کړل که بل پیسې مې شي نغ دی د دې نو خار شي خو دوی روپې په ګرځینه سو پیدا کوله د یتیم مال په لکور پات د به د خپل دوی ور واخصل په کې مې ورته سکړلې بل اوس موږ بلار سره ګډ مړه دنیا او ژوندۍ مو ګرد سره ګډ پښتانه بیا څه وای مړه دنیا او ژوندۍ تاسو پښتو زده ازل شت چې اکیډمي ته ضرورت نشته ولا مړه دنیا او ژوندۍ مو ګرد سره ګډ ا بس نو ګډ اوس نو څه کې دایس به ته بیا تور بابار یو مې دا برټولا سورته تیر کې کړ بس نو لاندې دي نو لاندې دي کنه لاندې کیو نو لاندې امام ګټ دي کنه لاندې پیژن لاندې هم ګټ لاندې بنو ګټ نو څه د خپل یو مردا خورا کی ورې به پیدا کی یو یو چچلې یو یو وزدیر یو ډنګر ورې بو چې لمبې لکې سوي لمبې لکې پیژن لمبې لکې سوي هغه به راونی وي یو به داک دا دا د یتیم په مال کې بګر چې د یو شر ډک غټ مش به راونی وي بس دا به هم وسراګزار کې کړ چې بس پر یو بنو ته ته څوک یو بنو د خپل غ کوکل د خپل غ زموږ یو مرغې ور سره مرګرې دغه بچی دا لوی مال بدایس می سره راو خور د یتیم مال ته لار جوړه د خوراک او نو جهان دی نو جهان مخت خونو دا आवाज غډ کړل چې موږ ګویا ژوندۍ عمره دنیا ګرځه سره ګډه کړي موسنو لار ته د خوراک جوړ کړل چې دنیا ګډه سنو خوراک لار خلاص دغه رقم کې به وښ به وخت الله لاو نو دا هغه لس پنځوس سل وشوي لنګي به وي دا ګرد شي دی بم دی که به غویانې وي که به پسونه وکچي و غوړي وکسي و کرت به ګرد د دی دا هغه به وخت د د خپل دوی یا درې میږي پکښې کوي الا هاذا القياس بیا چې به کله کله څه چل وکي بیا به دام کاو اوس په دغه کې دغه باوجود دا خپل د ځان سره د مال نسبت خو نو بیا یو بل لذت لري بیا به څه وکړ دا خپل ورای به داس ته په ورای ورګټ د تل ورای به یو سم ورای راواخس په چا به نه نهسته په دا خپل ورای نه نهسته چې بس هغه بدلا مولو کا خو الګ دینو د پنځو شپږ کالو الګ هغه نو په څه کې دي چې ما مې رقم داس مال پلان جیداب چشتي هغه خو نو خبر مازی اثر به ور پرک یو مردار خور ورای به واخس د هغه پوري کې چې بغه خاص هغه خاص ورای داسې لکه غمی هغه بیا راواخست د خپل مال ته به د خپل مال به ور واچوي هغه خواته ما یا سر به ورپتش دغه رقم چې ووشو کې به یو ډیر شایسته ووشوه ډیر شایسته جونګ به راوړی ډیر ښه نسل به د هغې ووشي هغه جونګ به راواخستله خپل خواته به ورګډه خپل په مال په خپل هغې کې به شمار کړل ویني چې مطلب دا زما دغه حساب دی او دا خپل هغې کې به مردار خوره جونګ واخستله دغه په مال کې به ور واچول الله وي دا کومه دنده ده دا کوم ته تبدل الخبيث به طيب تبدل د خبيث ته په طيب دا غدي لاله چې به کار مال کمزور مال به لخپل خو اور واخ دوری لاغه غبي را واخ چی دی اوس نو دغه طرف باغو کې را واخ چې هغه سیدا شپاغو شي درختي به وي ش سیبان به کول د هغه څلور پنځه کریټه به دا خاطر راول د خپل لغې دا کچره مچره بیکاره مردار خوره سیبان د دې ابای سرونه به پر سره یو دا ما غو متقیه دغه دا کوم یو هغه متقی چې به وچ امای سره ور پرکاو دا زروی جهان دنیا ته به داش کار کول چې مطلب زه کوم انصافي نه لکړ چې په سم ولاله کې بیا بل څه ولور کو کړ پر څه به وکړ پلاندې چې لاندې به کاوي دا دا یتیم مال به راوخس دا ضرور مجونه به جنې حلال بیا به خپل یو څومره در خور راوخس دا یتیم په سوبه ورګټ چې بس هغه قدر ونه اوس موږ د دې یو څه د کسر هغه له داس ما څونه خونو ضرور پر د باندې ما لښ خوارو د یتیم ولا چاغونو د لاندې ګو د ازما غلاندې نه واغم چې پسرلې په تیر شي بیا هغه پر دې باندې نور را بالا دي کړ د رنگ بیا ورکې کړ یو د مردا خره به واخ پغه به ورګټ د یتیم به راوخل اس به چاره په تیر میانو پورته کیب شو سر هاي هاي دا وای کوم دند دا کوم دند دا ګوره مختلف طریقې وي یو د تبدل د خبيث په چا دی ولا تاكلوا اموالهم ظامتا الى اموالهم دا یا هغه بل صورت یې غنو ما شو یو به د دک یو به تاسو په دا دغه په یی خود په یی هغه ګر سنت سی خلګس نه سنت وګور دلته ناس وګور واتل یتام اموالهم ادا اموال د یتیمانو ته د خپل اغمال پر پر ور کوي ظلم بنه کوي جبر بنه کوي ولا تتبدل الخبيث بالطيب تاسو مبلوي مبلوي هغه بیکاره مال هغه کمزورې مال پر هغه غوړه مال باندې پر اعلی مال باندې لکه صورت چې ما درته وای ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم دا جمله کې بل صورت بیانې په هغه جمله کې بل صورت بیان شو دي کې بل صورت چې دا بیا بیا بل دنده کول چې بس را دنیا کې به پروپاګاندا غاډه کړل چې موږ بس دنیا غاډه دا وسکړ سره وای څونه سخیسونی دنیا غاډه چونه هم درد دي کنه هم درد دي د یتیم هم درد دي کنه پایا ورته ولګول وسی نو قران ولا تاكلوا اموالهم كل اموالهم الى اموالكم یعنی دا غره د ترانه چې دوی د دې مالونه مخري په داسې حال کې چې ورزموي و چاته و خپل مالو د کیفیت غ صورتي حال دغه تراو چې هغه به راواست خپل فقې بیګټ بس بیا به شو سړي انه کان حوبا کبیره دا یو ډیر عظیمه ګناه حوب لفظ په حدیث کې څو ځای راغلی په معنا د شاده د یو لوی جرم د یو ګناه الله دا ډیره غټه ګناه ډیره ناوړه ګناه وین خفتم الله تقسطوا بل رسمو دا عادل انصاف خو کورنۍ معاملې شروع چې د یو عادل او د یو ضابطي لاندې به ژوندۍ تیروي خو الله نظام حیات و مؤمنانو ته ورکی چاته ورکی لاله پورا انسانان ته ورکی د پورا جهان د پاره دا قانون دی خو ځکه تعبیر ماول بچا سوی یا ایه الناس ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما که تاسو په دې بیری دلاس په کم چې تاسو عدل او انصاف نسوي کولای په دا شانګي په باب کې په حق کې د یتیمانو له دغه یتاماس څخه څوک مرادي هغه انجونی چې مرادي چې په دغه حالت کې باطل نه خواسته به د پنیکا کړلې زړه خو به ورته غوښت نه د نورو مقاصد د لپاره به نکاح ور سره کړل بیا نو ظاهر خبره چې د نکاح د نورو مقاصد د پاره بیا نو هغه حقوق ته نکاح ده کی نه ده کی ولات ولات او ان خفتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا اصل کې جواز جزاء کوم ده چې دا غل چې بلا ځان به ما په نکاح کوي ولات سينو څوک فانكحوا نوري په نکاح کوي فنکحو ما طاب لكم من النساء اغه چې تاسو ته خوند لر کی تاسو ته پسندیده او محبوب ښکار کی من النساء دا ما بیان لیکل من النساء دا چا بیان ما طاب بیان دی ما طاب چې شي غیانی وشي وای نه خدای تعالی غیانی وشي بنی کا کوي کا څوک بنی کا کوي من النساء شته شه من النساء د شو څو څو حال کونی ها مسنا دوی دوی کن دوی دوی دانی او ثلاث درې درې دانی او ربع څو څلور څلور دانی کن شیګان څو وای نه دانی وای شیګان نه وای خبيسان کن وربع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة آکبی خبریت الله سبحانه سمنو بر چې ظلم را سر کیږي ناجایز را سر کیږي حقوق په مال کې په حدیث کې د دې ډېر تاکیدات راغلي چې دا یو اړه به فالج زده وي په ورځ د معاشر راپورته سي چې دا چا د دوی په باره کې څه نه کوي هغه حق هغه مساوات نه کوي هغه حقوق نه بځي کوي د زړه په وسیله نه نیول کیږي هغه غیر فطری شی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام با زموږ د مندو تر مابین باندې هغه تقسیم چې کوم د دتر پر د پوری څونه ممکنو اخو به وکي باوجود د دې چې قران کې راځي په سوره احزاب کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ګرځله دي ضابطي لام الله مستثنا چې په تا باندې دا هیڅ هیڅ هیڅ پابند نه لیکن داغه باوجود عمل د د طرفه پوری په دغه پوری قائم چې څه کوي مساوات وکاو بیا به دعا وکړو لیا الله مساوات خمه وکي په دغه د احکام تر حد دا هم په وسفرت لیکن د زړه د میلان ته یو غیر اختیاري شي ولا هغه ما عائشه په ما باندې ګران یو ورځ په عام مجلس کې یو صحابي پښتنه جنې وکړه ول ډیر څوک په درګان دی ول عائشه ول عائشه را باندې ول بیا ول بیا پلار دې را باندې پیغمبر خو نه پچی پیغمبر کې د پټېدو چم نشته د ازدا کې شاپ بالکل دا پیغمبر کې د پټېدو چم نه ځکه خدای تعالی خو دغه پاک انسان ما ته ایسته په نور کتابو کې به غالبا مثال درکړي دا نن سبا ته پام کړی دا چې شورته وایي د مثالې نه نه دي چې په دا چې بلانو یې دي ادنه نه چی وښکه پکشي څه ورته وایي او ها دا شر ازنه نه د دې مثالی راځه شرک هغه ما بین کې دنه نووش کی کله لیر بل میر دور ولار سی به دور ولار دا پیغمبر دا تر شي هغه اندرون بیرون یې کټ اشکارې وکړ ته پیغمبر کې دا شي نه د پیغمبرانو یو عجیب سلیم فطرت ځکه خو معاملي خبره کوي او هر معاملي ورسره راځي په سوره عذاب کې دستي الله ته به ولور کول دا دا شان نه دي پیغمبر نه پټي هغه شرمېږي نه زموږ په مجلسو کې خونو څوک دا وایي چې په ما به خپل شزه ګران دا وایي خو پیغمبر یې بولی پیغمبر له دامس کوم پیغمبر دروغ نه شوی دا دروغ نه وایي چې ما باندې د باندې یو څوک رانه یو دی به چا خبرو دا بل رښتیا وایي رښتیا به ولایي شرم نه وین خفتم الله تقصدو فن فین خفتم الله تعدلو کپتا شپ دا به وبیری دلاس ویری دلاس چې عدل نسوي کول نو بیا فن کې واحده تن بیا څه وکي یوا یوا واحده تن دا مفعول فعل لپاره څوک دی مفعول یوا دانه وکي ول یوا دانه گزاره ول وو دغه ول مغه یوا لا نه پیدا کی ول نو بیا روزي اون سیک چې جوړه روزي روزي او ما ملکت ایمانکم ذالک دغه یو په نکاح کول یا په د خپل منځو باندې گزاره کول دا چش دی ادنا الله تعالی دا قریب دی او دی خبر چې تاسو به بے انصافی نه وکړي اول معنا نه چاله چې بے انصافی بنو یعنی که یو وی نو بیا دا خطر نشته د بے انصافی یا یوازې په منځي گزاره وي بیا هم څوک نشته ولې هغه خو مملوک ته دا غیتون حقوق پر مولا نس بس بیا خلاص یې بعض علما د دې تفسیر په دا کوي چې دا یا ودا نه کول یا د منس نو دا دې ته نږدې ده چې تاسو به عیالدار نه سئ دغه نو ډیر سرکی میاجان به نه در پسې چې کور لور چې سړی وي ټوک دی سړی وي پرایمري سکول دی کړي واځي په دغه تر کور نه کړه نه کور نه ټول ډیری فدري زنانی او هر یو کال په کال یو یو دانه راوړي کړه نو ته دا دوی درې زنانې وک په شل کال د لواده وک ها په شل فاتلس کال واده ولا وک او دوی درې ولا وک او کال په کال هر یو کافر مړ یو کټه سره ولا راوړي کړ وسیله کی کړه یو را روان یا په لې چیش نیولې دا یو چې راځي دا په لې شی نیولې هغه را کټ کړی دا ګر روان ګر روان کړی درځه ته چی پیګه پرلمس وچمور یم یا نو دا وتعال دا سړی چې سلويش 50 کال ته عمر رسیږي خو سره یې ګرته لکه د پرایمري سکول د چرګانو خونه نه کړ کړه دا خو یو مصیبت دی اواز ته ما شام ګولنس چې نسته ما شام ګولنس وای دا که مصیبت ما ځان ته جوړوي دا شه اسانه طریقه دا وی باندې گزاره وکړي چلو د شوزو د مهرو په باب کې خبره چې دا شزي د نه دي لکه د گنج پسونه چې تاسو خرڅوي په یو یو پیسې ورکې خپلې پیسې واخ دا وامېړو د چار چا بوت لګل کاکا دا په خپل څوک دا مکلف ده بني آدم ده دا د اولاد کې آدم داخل ده دا د غیش مالک د مملوک نه ده د دې وسم شان د چا دی د مالک حیثیت دی د مملوک نه دی چې هغه یو پیسې ورکړي هغه بل واخلي هغه دورې وان سو هغه دورې وان سو په سیګریټ پر ولګوي نه یو میژه وخرڅ کړل میژه نه ده کاکا دا زنده انسان ده د تقاضات دا مہر به دی وی او د دې ته به ورکول کیږي دا د دې حق دی لهذا د دې بغیر اجازت او بغیر بدون مہر ګر سره څوک ستنه نکاح نست دا دا ورسته تا تاکیدات هم را روان دي دغه هم را روان دي امام بنفس صاحب ګر سره بغیر مہر چش نه وای حال بته نکاح ول ور صحیح ده خو مہر خود په خود واجبي چې به مہر مثل نکاح خو صحیح ده لیکن نکاح د ځان سره خود به خود څوک راوړي مہر خود پر خود راوړي دغه مہرونه ور کوي او شپ مړانه ور کوي شپ همت ور کوي د دې ملک دی چې به اختیارات نه لري په دا باندې زموږ فتاوا او بحثونه کړی دی به دورې ګوري د جزئیات داسې اجمالی دونه درته وایم ردی محترم لا صاحب خطر دی هدا لیکلی چې اول ورځ خو صحیح ده کدا د خپلار یا د خپل یو څوک یو قریب خپل ځان وکیل کی تقرر د مہر اختیار خو چاته حاصل دی هغه د ده ولي ته د دې کښې دي ولي ته حاصل دی چې مرکه راغلې ده نو پلار یا ورور یا بل قریب چې دې وکیل دی هغه تقرر د مهر چې څونه مقدار یې وکړي هغه ته حق حاصل دی لیکن بیا یې د بخښلو اجازه نشته بیا د چا نشته دا ډېر خلک نه دي زموږ ستاسو پښتنو کې بیا مهر څه کوي بخښي حتی د محترم لا صاحب لیکي چې تر هغه وخت دا کې په خپل خلو بخښ لا اعتبار نه چې تر څو وڅوي نه یو اولاد یې نسی وي دا به تجربه د پڅې سر خلاصي چې زما مال ته څه ضرورت پیدا کیږي او دا وخت حیا یو قسم غریوات څخه دا محکومي داغه په دباو کې دا خبرې نه سې کولې شرمي به دا خبره باندې لیکن چې دا واده سو یو زوی پیداس دواره د کلندرس شزه خلال ته کلندرس چې شموس زوی چې پیداس باز دواره انداز پاسترګي کې د کلک کلک خبرې کی د میړه سره مخ کی تر دې لمخ کلک خبرې نه کی ځه دا د اول کال باندې ما خطا اوس دې داسي لکه لکه لکه ملکه داسي کو پستا پستا وځي نه وځي کړ دا باندې ما خطا اوس د دې اصل حقیقت چې اولاد یې اوس بیا خاص کر چې دنګ ځامنې اوس تو یو ور چې دنګ ځامن شاله غا په پسیس دا معاشرتي امور دي لړۍ نفسیات کې کنځل کېږي دا چې ځامن ابداس دا دواره دانه شروع بدمعشي شروع مر پلار باید په میړه غټه کوي کنه او وفادار شزه بیا د میړه لاین نشي کنه زمون ته یار وای وای هوای پر خار د خار خار په غیر ورسه او د خار زړای سي کنه د لاس پنجری په لا واقع چې کښنیانه رالوې ولس در په درو بیا ور د میړه لاین نشي کنه او به وخت شزه بیا د چا لاین ونیسي دا زمون یو دم لاین جوړ کی دا خواته کنه بیا وخت سپینجره را کوچ کړی را کوچ کړی هغه گزاره نه دی وس الله پرې دی وځو مہرونه ورکوي ذکر محترم لا صاحب تر هغه وخت د تجربه او عقل ناقص دي د اعتبار نس یو زوی وسو مار لا موجل وو بیا کې میړه ته څه بخښل دي دي خوش خو به هر حال دونه قدر دی چې دې ته اختیار ستا د چا د بخش هم د ازمر عجب خدای خطا بایست دا په هر دور کې ستل دا دغه نه دي چې دا ځان خطا بایست یعنی خدای خطا ستل دغه معنی ځان ته دوکه ور ولې خپل آپ کو دوکه دی رہے دا کوم څه کړ دلته یو شای لاله دا شاوخ یا له کوټې لږ بهر داسې شاو یو سړی لورې واده کړ دی نو اوس بزرګي کوي دی نو اوس بزرګي اول ور خو اخستې د لور د پاره به څه سازو سامان پر اخستې یو 15000 روپۍ د مہر پاتې سی وې کړ چې شي سی وې 15000 روپۍ د مہر پاتې سی وې نو دلته چې لور پر راکړله نو دا 15000 روپۍ راوړې دا لور ته دې پچ ورکړه هغه وخت دا موټران ډیر نو فروش یې پر کړې وکړ نو د داش دا پټ لاندې د کجاوه کې تر دا پړنی چې دا شال پر پروت دي د لاندې لاس ورړی دا لور ته پیسې ونیولې دغه وخت چې اوس داس پریش پرا د وزن رواني د وستج دي اته غداری په نیت کې چې دا وخت خونو د انتهایی رقت وخت دی نو لور دا وخت چې چلاکی د پلان د کورس کنو ډیر زور ورکی نو دغه وخت شاید درویه به بخشي بیرته کوي دا د بخش لپاره دا پروګرام تاکر جوړ کړی دی چې دا موقع ورکنو خو دې نور در بخشي دواره ته بابا نو زه څه کوم چې ما دې غونې دې له خلې وېست دواره ون بارا جوړ سول چې ملایان وای چې خپل خلې و بخشي فین طب نه لکم خان شین بس په پروانه لې دې چې ورکړي هغه واخستې هغه دې دې درو دې درو کنه هغه چې واخستلې ته ډیر خشم ورلې دا په دا کنه چې باندې نو کار اور جګ کړل ول ما دا کوټ دې پکې ولا کې وکي مخالي یادي ولا کراول هغه بیا وخت چې پامو کې وی یاد مور او ورونه کورنۍ خاندان پر او درې دل کړ هندواره بیا ته ورکړلې وای کوي څنګه هند یو بنل کی بی نفس فعل کی بی نفس چې توای دنده بزور منی دباو بنی روب بنی لکه دا ملایان چې هلي جوړي دا نه دی دا دا د ګروي ټکل وای په خپل رضا باندې کاکانو ته ته ته فرمور کته دی تا ته درک په قران کې نیمه غانټه پکې تیر په خدای چې په کول دي چې خان درو منډي کن دی وای وای دا خو نو څه دي کنه دغه مفتی کفایت الله صاحب لیکلي دي کنه وې دباو او لالچ مې نه دباو او لالچ کې وجه سي نه دا خو دباو او څوک هم دی نه لالچ هم دی دباو هم دی مجبور کړی دی دی فساو کړی دی دی سای تنگ د اوس نو وای ته خپل خوښه ما د ته پور ورکې ته ما ته تشرا سرای راخې ګره خبيس هین طب نه لکه دا طب لاس پیژنې طب طب چې دا بالکل په خپل خوښ رضا باندې هیڅ دباو نه هیڅ زور او جبر نه هیڅ داسې حالات ملجئه نه وي یو حالت ملجئه نه وي چې مجبور کړي دا تطیب نفس وایي چې زبدا ته نه دې ته نه پابه کوم چې داسې هلي شاو خور ته جوړ کی او دا ته دا او دغه ځای ته ور برابر کی چې وچه مجبور سي نو څه درو کی دا ما درته بخښي د تیب نفس نه په دا باندې ځان مخلاص وي په خپل رضا په خپل خوښ هیڅ نه اشارتن نه کنایتن دی ورته ویلي په خپل راولاړ شي په دا پلار باندې یا ورور باندې زړه وسوځل شي چې زه خو بیا هم زم یو ماړه کور ته هغه کور مور دی داس ما ورور دی دا پلار دی دا در پدر دی نو خپل مہر پیسې راواخی در وی بخشي دا وخت خوري د مور شدیم سه هني امریا د زړه پر سر منو شجاعت دا هني امریا په پښتو کې محاوره ترجمه دغه د څور دوه دا سنوس دارو درمل چې ورته وایي دارو درمل نو سخره ایستي شعر ځای پر وکاږي دا هسې وخوري هني ان هغه لذیذ بیا څوک لاله مری ان هغه مفید چې پر تاسو باندې هغه غذا شو لګي په بدن کې څه شي پیدا نما هم نشو نمام پیدا دی بدلی باندې به نه ورکوي په څه شي ورکوي په شهمت به ورکوي او په ش همت او په ش خوش رضا په ش خوش فإن طبن لكم فإن طبن يعني عفونا عنكم عن طيب نفسك يعني طبن لفظ معنا څه ده کچیر دی عفو وکي د تای سره په کوم حالت کې چې د طيب نفس سره دا عفه په چا سره په طبي نفس سره وي په خپل خوش رضا چې زور او اکراه او جبر پکې نه وي بیا درته وبخښلې بیا یې وخت مار به ور مقرر کیږي د دې شی به د دې لاس ته برسي هند قبنا لكم عن شيء منه نفسا دغه مهر څخه نفسا یعنی نفسا دا هغه تمیز دی لکه طاب زیدون نفسا در معلومیږي کنه هغه ترکیب کوم مشهور دی فکلوه نو اخری پشو سری نو شي کوي هني امريان لذيذا کنه او څوک لاله محزوما چې حزم سوي ام وي او څوک ام وي خوږ هم وي ډیر شیرین وي مانا دا یو داسې لفظ دی چې په محاورات کې استعمالي هغه خپل دا اصل لغت معنا ترتیب بو ضروری نه دی چې کاوه کاوه هغه کوي البته اگر چې هغه معنا هم پکې ملحوظه ده لکه موږ پښتو کې مدرته